بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه فاحكم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق وقال الله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك قدرمن ورونو د نن ورځې درس د منګ او تاسې د یوې ډېرې مهمې موضوع په هکله ده هغه داسې یو موضوع ده چې ټوله دنیا یې په سر اخیستې او چې څوک یې نه مني ایمان پرې نه راوړي ټوله دنیا ورپسې راپورته کېږي او چې څوک یې مخالفت کوي ټوله دنیا دې هغه په خلاف باندې خپل ټول وسایل په کار اچوي هغه هم دین دی یو نوی دین دی هم موډ او فیشن دی هم اخلاق او مذهب دی هم دولت دی هم پوز دی هم اقتصاد دی هم فلسفه ده هر څه ده هغې ته وايي ډيموکراسي. دغه ډيموکراسي څه شی ده؟ له کومه را پيدا شوه؟ کوم ځای کې را پيدا شوه؟ د پيدا کېدو عوامل او اسباب يې څه شی وو؟ آيا د چا په درد دوا هم شوه؟ آيا د چا درد يې دوا هم کړ که نه؟ بيا دغه ډيموکراسي د اسلام سره مغايرت لري که موافقت لري ورسره؟ او آيا هغه خبره او دعوه چې ځينې اسلام ته منسوبو خلکو پورته کړې چې يو ډول ډيموکراسي اسلامي دیموکراسي هم نومیږي آیا دغه خبره صحیح ده که نا صحیح ده دیموکراسي هم اسلامي کیدای شي یا اسلام هم دیموکرات کیدای شي دا هغه څو مشخصې او معینې خبرې دي چې غواړم د تاسو په خدمت کې موضوعي مستدلل د عواطف او احساساتو نه لرې بحث ورباندې وکوم تر هغې وروسته به بیا موږ او تاسې یو مختصر نظر په افغانستان کې د دیموکراسۍ د بهیر ته چې دا اوس روان دی دې ته به هم یو نظر ورواچو او په نتیجه کې به ټول په دې غور باندې د مجلس پای ته ورسوو چې د مسلمانانو په حیث باید د موږ او تاسو دریز او موقف د دیموکراسۍ په وړاندې څه شی وي مخکې تر دې چې زه تاسو ته دیموکراسي او د هغې تعریف او د هغې عناصر او تشکیلات دا معرفي کوم ښه به دا وي چې یو وارې د ډیموکراسۍ هغه اروپایي پس منظر د تاسو په خدمت کې وړاندې کړم یا د هغو حالاتو یو تاریخي پس منظر د تاسو په خدمت کې وړاندې کړم چې ډیموکراسي پکې وزېږېده. ډیموکراسي یو اروپایي دین دی چې د مسیحیت د انحراف په نتیجه کې رامنځته شو. زه نظریه ورته نه وایم، ځکه د نظریې نه خلک دومره دفاع نه کوي لکه څونه چې د ډیموکراسۍ نه کوي. په میلیونونو عسکر او په میلیاردونو په تریلیونونو ډالر د دې د خوراوي او دینه د دفاع په خاطر او په لکونو ککرۍ د دې دفاع په خاطر او د خوراوي په خاطر قرباني کیږي په لسګونو زره انسانان په اجتماعي تور باندې وژل کیږي د دې لپاره چې دیموکراسي نه مني باید ویې مني که مسلمان مسلمانی پرېږدي هېڅ باقي نشته خیر خیر که مسیحیت مسیحي په اروپا کې مسیحیت پرېږدي څه مشکل نشته که یو یهودی په اسرائیلو کې یهودیت پرېږدي خلک دونه ډېر په بد نظر ورته نه ګوري خو که یو انسان په نننۍ متمدن عصري ټولنه کې دیموکراسي پرېږدي نو معنا دا چې هغه د انسانیت نه هم ووځي هغه د دې زمانې په دغه نوي دین کې کافر بللی کېږي داسې کافر چې هغه مباح الدم دی باید وینه یې توی کړی شي په قانوني طور باندې باید وینه توی کړی شي ټوله دنیا باید د په خلاف راټوله شي چې هغه ولې دیموکراسي نه مني مسیحیان که مسیحیت نه مني نه دی مني خو دیموکراسي باید ومني په غرب کې د دیموکراسۍ نه منل پیغور دی کفر دی د مسیحیت د خوراوي لپاره دومره مصارف نه کیږي په دنیا کې نن سبا لکه څومره چې د دیموکراسۍ د خوراوي لپاره کیږي د یهودیت د خوراوي لپاره دومره مصارف نه کیږي د هندویزم د خوراوي لپاره دومره مصارف نه کیږي د اسلام د خوراوي د پاره دومره مصارف نه کیږي لکه څومره چې د دیموکراسۍ د خوراوي د پاره او په ملتونو او دولتونو باندې د دیموکراسۍ د ورتپلو په خاطر باندې کیږي مکمل مکمل ملتونه نیست او نابود کیږي په لسګونو زره په یوه یوه ورځ کې وژل کیږي په دې خاطر چې هغوی دیموکراسي نه مني نو چې دومره قداست لري او دومره اهمیت لري او دومره مصارف ور باندې کیږي او ټول خلک یو ډول مني مسلمان هم امغه ډول مني يهودي هم امغه ډول مني مسیحي هم امغه ډول مني هندي هم امغه ډول مني معنا دا چې دا د ټولو ترمن یو مشترک دین ګرځېدلی دی البته د مسلمان نه مې هغه جاهل او تش په نامه مسلمان مطلب دی اوس دغه دیموکراسي وایي څه شي ته په لغوي لحاظ باندې دیموکراسي یو یوناني کلمه ده بلکې د دوو کلمو یو کمبینیشن یا ترکیب دی چې یو د دیموس او بل د کراتوس د هغې نه بیا وروسته د زمانې په تېرېدلو باندې دیموکراسي جوړه شوې ده. دیموس په یوناني ژبه کې ولس یا ملت یا قوم ته وايي، ولس ته، عوامو ته، او کراتوس د حکومت ته وايي یا حاکمیت ته وايي، یعنې د ملت حاکمیت، ملت به حاکم وي، دین به حاکم نه وي، الله به حاکم نه وي، پیغمبر به حاکم نه وي، ملت به حاکم وي. دا خو یې هغه لغوي ترکیب دی، په اصطلاح کې چې دیموکراسي څه شي ته ویلی کېږي د هغې تر ټولو منلی شوی متفق علیه تعریف دی په انګریزي کې ورته وایي ګورنمنټ آف د پیپل فار د پیپل بای د پیپل د خلکو حکومت د خلکو لخوا د خلکو لپاره ګورنمنټ آف د پیپل د خلکو حکومت، For the People، د خلکو لپاره، By the People، د خلکو په لاس یا د خلکو له خوا. تاسې د دې تعریف درې واړو عناصرو ته چې وګورئ، بېرته بیا په عوامو او په خلکو باندې راڅرخي. د خدای ذکر ورکې نشته. د دین ذکر ورکې نشته او د حق ذکر ورکې نشته د حق ذکر نشته ورکې ولو که هر ډول حق وي هغه چې مسیحیان ځان ته حق بو وایي مسیحیان حق بولي هغه حق هم پکې نه ده ذکر شوی چې یهود حق بولي هغه هم پکې نه ده ذکر شوی د حق ذکر ورکې نشته حق د باطل په مقابل کې د خدای ذکر ورکې نشته د رسول ذکر ورکې نشته د دین ذکر نشته ورکې دغه درې شیان د خلکو حکومت د خلکو لخوا د خلکو لپاره ولې رامنځته شول دا یو ډېره ترخه قصه لري زه به تاسو ته په مختصره واوروم په اروپا کې د نن نه دوه نیم سوه یا درې سوه یې وبولئ درې سوه کاله مخکې د فرانسې د انقلاب نه هم مخکې اروپایانو یا د اروپایانو اجتماعي ژوند یو طبقاتي ژوند و اروپایان ټول په درې طبقو ویشل کېدل یوه طبقه د دوی حاکمان و بادشاهان رئیسان پوځیان یا په بادشاه پورې تړلي خلک دویمه طبقه خلک ورکې رجال دین یا د دین نمایندګان یا د چرچ او کلیسا ممثلین او نمایندګان د دوی مذهبي ملایان دریمه طبقه خلک ورکې عوام بادشاه خپل حاکمیت په خلکو باندې یو الهي حاکمیت ګاڼه. بادشاهانو سره دا تصور و چه موږ ته چه دا کوم د بادشاهۍ حق راکړ شوی دی دا موږ په خپل صالحیت او صلاحیت باندې نه دی ګټلی بلکه دا له اسمان نه موږ ته راکړ شوی نو د اسماني فیصلې به چه چا هم مخالفت کاوه د هغه به سر غوڅېده. او د دې لپاره چې د دغه آسماني صلاحیت توثیق او تایید وشي بادشاهان دې ته اړ وو چې د کلیسا د مشرانو تایید حاصل کړي او د کلیسا نه هم خپل شرعیت او قانونیت تثبیت کړي کلیسا په هغه وخت کې د تحریف شوي مسیحیت ممثله یا معلمه یا نماینده وه مسیحیت تحریف شوی دین و نور تر دې اندازې تحریف شوی و چې هر پادری به ځان مستقل د الله نماینده ګاڼه او خلکو ته به ویل چې الله ته د توبې ویستلو نه لاره شته نه ضرورت شته ما ته توبه وباسه زه د توبه قبلوم عبادت په هر ځای کې نشي کولای عبادت به راځي ما په مخ کې به د یک شنبه په ورځ باندې کوي او زه چې څنګه درته وایم هغه څه به کوي چې ګناه دې وکړه د الله نه استغفار نشي غوښتلی یعنی په روحاني لحاظ یې د انسان او د الله رابطه پرې کړې وه بلکې د الله سره رابطه باید د ده له لارې نه ټینګه شي او بیا چې چاته به یې خوښه وه بښنه به یې کوله او چې چاته به خوخه نه و هغه به تعذيباو یو ځل په روم کې په د مسیحیانو مذهبي پادشاه مذهبي مشر د فرانسې د بادشاه نه مرور شو غوسه شو ورته د فرانسې بادشاه په خلاف خلک راپورته شو چې ته نور یو رسمي مشر نه یو قانوني مشر نه په هغه صورت کې موږ تا منو چې پاپ دی ومني هغه پاپ ته راغی څلور ورځې پاپ هغه د خپل کلیسا د دیواله سوري ته واورو کې ایثار کړی او دغه خبرې هم نه اورېده او ملاقات یې ورسره نه کوو توبه یې هم نه قبلوله څلور ورځې پښې ابله هغه په واورو کې ولاړو د شپې او د ورځې تر څو چې پاپ د هغه توبه قبوله کړي تر دې اندازې کلیسا طغیان ته رسېدلې وه او په بادشاهانو باندې دومره حاکمیت تر څو چې هغه توبه وویسته او د کلیسا امر یې ومانه بېرته هغه لاړ فرانسې ته د فرانسې خلکو قانوني پادشاه په حیث باندې ومانه کلیسا په خلکو کې یو مالی حاکمیت درلود په خلکو باندې د خلکو نه مالونه زکاتونه ټیکسونه صدقات د هر څه به د مټ په زور، د سوټي په زور راټولول. دا چې سوټی دوی نه درلود، د سوټی پادشاه سره و، نو د بادشاه سره د دوی یو عقد و، توافق و، چې موږ به د تا حاکمیت په خلکو باندې شرعي ګرځوو، خو ته به د خلکو نه په زور د کلیسا مال او متاع راټولوې. اروپایانو په هغه وخت کې صنعتي زندګي، تجارتي زندګي نه درلودله. صنعت او تجارت وروسته راپیدا شو په اروپا کې. هغه وخت کې دوی د مالچرانۍ او د زراعت زندگی درلوده چې څومره زراعت به یې وکاره چې فصل به ورسېده یوه لویه برخه به یې پادشاه په خپلو ټکسونو کې ورنه یوړه او بله لویه برخه به یې کلیسا په خپلو ټکسونو زکاتونو صدقاتو په دې شیانو کې ورنه یوړه او یوه برخه به دومره پات شو چې هغه به بېرته تخم کېده کاریګر کاريګر ته به يوازې خپله ستړيا، ستوماني، تکليف دا ور پاتې و او دومره څه به ور پاتې و چې نه به ورباندې مړ کېده نه به مړېده. عوام خلک د دغو دواړو طبقو تر منځ لکه د ژرندې د دوو تيږو تر منځ داسې دل کېدل. په عين وخت کې خلک چې څومره د پادشاه نه تنګ و او بېزاره و، په همدومره اندازه د خپل دين او مذهب نه هم بېزاره و. هماغه و چې په نتیجه کې اروپایان راپورته شول د پادشاه په خلاف هم انقلاب اعلان کړ او د مذهبي مشر یا د کلیسا په خلاف هم اعلان کړ لکه مخکې درس کې ما تاسو ته ویل شعار داسې پورته کړ چې آخرنی پادشاه د آخرنی مذهبي مشر په کلمو غرغره کوي یعنی مولا مړ کوي مسیحي مولا کلمې راوباسي او په هغه باندې بادشاه غرغره کوي چې غرفه هم تاوان نشي دي تاسو او په عین وخت کې بل دواړو خلاص شي په ټول اروپا کې چې مرکز فرانسه ګڼل کېده د مذهب په خلاف چې البته مسیحي مذهب وو او د بادشاهۍ په خلاف یو انقلاب راوپارید خلک راوپارید په زرګونو انسانان ووژل شو حاکمان ووژل شو مذهبي مشران ووژل شو کلیساګانې وسوځول شوې چې کله دغه آتش فشان په قرار شو کلیسا هم لمنځه لاړه او حاکمیت هم لمنځه لاړ بادشاه هم لمنځه لاړ حاکمیت هم لمنځه لاړ خلکو وکتل چې ګوري اوس به نو دا ژوند په کومو اصولو باندې سره وړاندې بیایي دا حق او حقوق به اوس له کوم ځای معلوموي د حق او د باطل لپاره به معیار څه شي ټاکي که وای چې دین نه به پښتنه کوو چې دین ته موږ ته وای دا روا ده کنه روا دی خو دین ونه مانه دین خو ختم کړ دین ته خو چې نور د تا د ما په ژوند کې هیڅ غرض نه که زه هر څه کوم ماته به نه وای چې دا روا ده دا نه روا ده ځکه د تا د لاسه ما څو سوه کاله تکلیف لیدلی دین ته ویل چې ته به د کلیسا په کونج کې بند یې که زه درغلی وم صحیح که نه ته به په ما پسې له کلیسا نه راوځې او تر ننه پورې د دین او د دوی همدغه تعامل دی د بادشاه فرمانونه او مراسم یا د بادشاه لخوا نه صادر شوي فرمانونه او احکام دا هم نشته ده چې د یو معیار په حیث باندې منلي وای که قانون نه وي قاضي نه وي ملا نه وي هغه حاکم سړی یا ملک هغه یو فرمان صادر کړي یو حکم صادر کړي هماغه هم خلک مني اوس نه بادشاه موجود و او نه یې غوښته چې موجود شي، نه یې کلیسا منله، نو دوی مجبور وه چې د ژوند د تېرولو دپاره نوي اصول کېږدي یا د خپل ځان دپاره یو داسې نوی دین جوړ کړي چې په هغوی کې د په هغه کې د دوی دینی اخلاقی سیاسی اجتماعي عسکري دا ټول مصالح ورکې ځای شوي وي او جوړ شوی هم د دوی په خپل لاس باندې وي دا دین په کار خو دا و چې اروپایانو په هغه وخت کې اسلام منلی وی مشکلات به یې حل و خو دا چې د مسیحیت د جبر او طغیان په نتیجه کې دوی نور د خدای سره هم دښمني راغلې وه د اسمان سره هم دښمني راغلې وه د ملایکو سره هم دښمني وه د مذهب سره هم دښمني وه او د چرچ کلیسا د هر څه سره دښمني وه هر هغه څه به چې په معنویات او روحانیت پورې اړه درلوده هغه به یې نه مانه وي نور دا ظلم او دا طغیان نه شو برداشت کولی کلیسا به خلق علم او تحقیق ته نه پرېښودل چې موږ څه وایو هغه علم ده تاسو خپل نه د مطالعې حق لرئ نه د ستورو د کتلو حق لرئ نه د ځمکې په باره کې د وینا څه حق لرئ نه د اجتماعي ژوندون د جوړولو څه فیصله کولی شي باید موږ هر څه درته وکړو نو دوی نور نه غوښتل اماغه و چې دوی د حاکمیت لپاره د حاکم د بادشاه خالیګای په دیموکراسي باندې ډکه کړه او د دین او د کلیسا خالیګای په سیکولریزم یا لادینیت باندې ډکه کړه د سیکولریزم په اړه کې ما تاسو ته مخکې درس وایي د سیکولریزم معنا تاریخ اسباب عوامل په اروپا کې سیکولریزم په اسلامي مملکتونو کې سیکولریزم د سیکولریزم مربوط او متعلق نور اصطلاحات لکه مدني ټولنه حقوق بشر و غیره په دې باره کې نو تاسو تفصیلي درس تیر شوی دی هغه بیا نه غږیږي راځو بیرته دیموکراسۍ ته چې د حاکمیت یا د ژوند د تیرولو یوازې حاکمیت نه بلکې په عمومي ډول باندې د ژوند د تیرولو یوه لایحه ده بېرته دغه درېو عناصرو ته راګرځو چې د خلکو حکومت د خلکو لخوا د خلکو لپاره ولې خدای پکې یاد نه کړ ځکه د خدای نه خو دوی نور تنګ شوي وه کوم خدای چې مسیحیت دوی ته معرفي کړی و د دین نه خو نور دوی تنګ شوي و د مذهب نه خو نور تنګ شوي و وایي نه حکومت به وي د موږ له خپلې خوانه د موږ لپاره به وي د اسمان لپاره به نه وي د الله لپاره به نه وي او د پیغمبر په وسیله به هم نه وي د مذهبي مشر او روحاني پیشوا په وسیله به هم نه وي د موږ په خپله وسیله به د موږ په خپل لاس به د موږ لپاره به یعنی هغه څه چې موږ غواړو هغه به کېږي هغه به قانون وي هغه به روا وي هغه څه چې موږ نه غواړو هغه به ناروا وي د موږ لخوا به وي د موږ لپاره به وي د موږ په لاس باندې به وي نو دا وه د دیموکراسۍ د شروع هغه ابتدا اوس دا چې مروجه دیموکراسي یا نن ورځ په دنیا کې چې کومه دیموکراسي رواج لري د دې عناصر یا اساسات یې څو دي په عمومي ډول باندې د دې دوه بنسټونه دي اول بنسټ یې ده د ولس حاکمیت یا د سیادت حق له ولس سره دی. د سیادت حق یا د حاکمیت حق دا له ولس سره دی. ولس چې څوک د ځان دپاره ټاکي، اوس دا ټاکل یې څنګه دي، د دې بیا وروسته یې د انتخاباتو طریقه را روانه ده، دا چې انتخابات بیا څنګه دي په دې باره کې هم خبره کوو، خو دا چې حاکم به هم د ولس خپل له خوا نه ټاکلی کېږي او دغه ولس به د ځان لپاره تشریع یا شریعت قانون دا په خپل جوړوي الله ته پیغمبر ته دین ته روحانی ته پیشوا ته دې ته پکې ضرورت نشته قانون به دوی په خپل جوړوي اوس دغه قانون د جوړولو لپاره یو پروسیجر او لایحه باید وي د یو ډول قانون غواړي هغه بل ډول غواړي هغه بل ډول غواړي هغه بل ډول غواړي نو د اتفاق نقطه باید څه شي په کومه نقطه باید دوی سره راټول شي نو دوی دا فیصله وکوله چې اکثریت اکثریت چې څه شي غواړي هغه حق دی او اکثریت چې د څه شي په خلاف دی هغه نه حق دی یعنی اول عنصر یا اول بنسټ او اساس په دیموکراسي کې د اکثریت الوهیت دی یعنی اکثریت یې د اله او د خدای په ځای باندې وټاک چې لکه څنګه چې مخکې موږ د الله له خوا نه خبره منله روا او ناروا به الله راته ویل یا به مذهبي مشر راته د الله له لوري تشریح کول نور د هغه الله ځای دغه اکثریت نیولی دی دغه اکثریت چې څه شی غواړي هغه حق او چې د څه شي په خلاف ده هغه باطل که اکثریت وغواړي چې نارینه د له بل نارینه سره نکاح وکړي دا بالکل جایزه ده د غرب په پنځوسو مملکتونو کې دا شی عملا جریان لري او په برتانه کې قانون پاس شوی ده یو نارینه د بل نارینه سره اتفاق کوي راځي قاضي ته محکمې ته کینی یوې ښځې یوې نر یا دواړه یو د بل ښځې یا دواړه یو د بل نران خو ترمنځ یې شرعي یا قانوني عقد کیږي فورمه ډکیږي قاضي په هغه باندې مهر کوي شاهدان وي بیا چې دا یو یې مړ شي هغه بل د ده میراث وړي مال و متاع چې څه پاتې په قانوني ډول باندې دا وړي ولې؟ ځکه چې اکثریت منلی چې اکثریت څه شی منلی دی نو هغه حق دی که اکثریت وغواړي چې شراب جایز جایز که اکثریت وغواړي چې سود جایز نو جایز که اکثریت دا وغواړي چې مثلا دیانتداري یا یو خاص ډول دینی لباس دی بند وي نو بند په دیموکراسي کې د الله ځای یا د دین ځای یا د شریعت ځای هغه اکثریت نیولی دی اکثریت چې څه شی غواړي هغه به منلی کېږي نه دا چې الله څه شی غواړي هغه به منلی کېږي یا مسیحیت څه شی غواړي هغه به منلی کېږي یا یهودیت څه شی غواړي هغه به منلی کېږي یا اسلام څه شی غواړي هغه به منلی کېږي یا هندویزم څه شی غواړي هغه به منلی کېږي دین به د حلال او د حرام د روا او د ناروا د حقوقو د ویشنې په لاره کې څه رول نه لري دغه رول به د چا سره وي د ولس سره اوس ولس بېلابېل نظریات لري یو یو څه غواړي او بل څه غواړي نو کوم یو به منې او کومه ډله خلک چې ډېر و د نورو په نسبت هغه خلک اکثریت بللی کېږي اکثریت چې څوک پادشاه کړي هغه پادشاه اکثریت چې څوک عزل که لرې که هغه لرې بل مثال درته وایم په انتخاباتو کې که یو خوا ته نهه نوي شیخ الحدیثان شیخ القرآن، شیخ الحدیث، پیر، عالم، تقوادار، حاجي، بزرګوار، نهه نوي دغه ډول کسان وي او بلې خوا ته سل شرابیان وي یا یو سلو یو شرابیان او چرسیان وي. د انتخاباتو د مذهب او یا د دیموکراسۍ د دین حکم دا ده که دا نهه نوي کسان به کامیاب وي که دا سل کسان یا یو سل یو کسان سل یا یو سل یو د دغه دې خوا ته خلکو علم تقوا صلاحیت تجربه د انسانانو دپاره د بشري ټولنې دپاره د خیر غوښتنې جذبات دا ټول بې اهمیته دي د څه شي په مقابل کې د اکثریت مقابل کې هغه بل خو ته سل سرابیان دي اصل لوتیان دي سل زناکاران دي اکثریت غټله ده نو چې اکثریت غټله خو بس وی غټله خلاص شو خبره نو چې خلاص شو بیا د اعتراض حق اچا ته حاصل نه دی لکه دی الله فیصله چې نازله شوی بس نور بیا چاته د اعتراض حق حاصل نه ځکه اکثریت وړای ده دا نه چې هغه سل سرابیان حق دي د حق توب په خاطر نه بلکې د دې په خاطر چې هغوی ډیر دي چې هغوی ډیر دي او د انتخاب لپاره چې یو څوک درېږي د کاندید په حیث باندې زه درېږم د کاندید په حیث باندې په مقابل کې یو بل څوک درېږي د کاندید په حیث باندې هغه سړی معروف رشوت خور قاتل زانی جنګ سالار بدکار وحشي انسان دی او په مقابل کې د پیرخانې نه یو څوک د خانقاه نه راوتلی دا دواړه یو ډول حیثیت لري لکه څنګه چې دغه پیر صاحب څنګه چې دغه ملا صاحب د کاندیدېدلو حق لري په همدغه مساوي معیار باندې هغه قاتل دا هم لري د دواړو ترمنځ د تساوي حقوق په دیموکراسي کې منل شوي دي انسانان هلته ټول یو ډول دي په دیموکراسۍ کې انسانان تللی کېږي نه شمېرلی کېږي په شمېر کې څه دي هر څه شمېر زیات و هغه برحق دي نو قانون به هم اکثریت جوړوي حلال به هم د اکثریت لخوا نه حرام به هم د اکثریت لخوا نه اکثریت چې هره فیصله کوله هغه به د منلو وي که اکثریت د یو برحاله حاکم په خلاف باندې رایه ورکړي بس دغه حکومت ړنګ په همغه ورځ باندې ځکه اکثریت ته په دې باندې به وروسته خبره کوو چې د اکثریت ته رسیږي دوی څنګه او آیا دغه اکثریت په حقیقت کې رښتیا هم اکثریت دی او که نه دی اکثریت اوس به درته مختصر ډول ووایم چې د اکثریت دعوا دا مطلق دروغ دی زه به یو مثال درته ووایم په هغه مثال کې تاسې په خپله فیصله کولی شئ مثلا یو مملکت دی په یو مملکت کې شل میلیونه انسانان اوسېږي څو میلیونه انسانان اوسېږي سل میلیونه انسانانو کې په دغه سل میلیونه انسانانو کې د رایې ورکولو حق هغه چاته حاصل دی چې عمر تر اتلسو کالو پورته وي تر اتلسو کالو عمر پورته وي نو نیم خلک تر اتلسو ښکته نیم خلک یې پورته شو یا داسې وبوله چې دا یوه برخه خلک یې ښکته پاتې شول او شپږ نیم میلیونه انسانان دا خو پاتې شول ځکه دا تر اتلس سخت دی دا په انتخاباتو کې اصلا نه رول لري نه نقش لري نه ووټ اچولی شي نه کاندیدېدلی شي نه د دې صلاحیت پکې شته ځکه چې هغه کسران دي صحیح ده که نه د شپږ نیم میلیونه انسانان تقریبا دغ په خپل ځای پاتې دغسې دا پورته د دیارلس نیم میلیونه پاتې شول دیارلس نیم میلیونه انسانان دغه دیارلس نیم میلیونه انسانان آیا چیرته هم په دنیا کې داسې شوي دي چې د رای ورکولو مستحق څومره خلک دي دا ټول د پر رای ورکولو کې برخه واخلي دا څه دي تر ټولو لوړه فیصدي د انتخاباتو کې د برخه اخیستونکو یا 50 فیصد وي یا 70 فیصد وي یا 80 فیصد یا 80 فیصد تر 80 فیصد خلکو پورته خلک برخه نه اخلي اوس ګار نه ده یو خټې کوي بل مریض دی بل په کور کې نه دی بل نه غواړي چې یو چا ته رایه ورکړي وایي تنګ شوی یم بس نور نه غواړم زه نور چا ته رایه نه ورکوم نو تقریبا نیم خلک یا یو ثلث خلک دا په انتخاباتو کې برخه نه اخلي یا د عذرونو د وجې نه یا د دلسردۍ د وجې نه یا د مشکلاتو د وجې نه نه غواړي اصلا رایه یا نتیجه ورته مخکې له مخکې نه تخمین د معلوم دی چې یاره پلانه یې وړي نو زه به ځان څه ته ګناهګاروم یا ځان څه ته تکلیف ورکوم خو پلانه ټاکل شوی دی هغه یې وړي خبره ټوله مغه ته جوړه ده نو بیا دا یو برخه خلک د دغه دیارلس میلیونو خلکو یا دیارلس میلیونه خلکو نه دا یو برخه بیا ته نه لاړل دوه برخې پاتې شول او یوه برخه یې تاسې څو اټکلوئ؟ څو میلیونه انسانان یې بولئ؟ دیارلس نیم یا دیارلس چې په درېیو تقسیم کړئ، نو یو ثلث یا درېیمه برخه به یې څونه شي؟ څلور نیم دا هم لاړل، دا څلور یې وبوله، څلور دا هم لاړل او شپږ نیم مخکې تللي وو، نو څونه خلک لاړل؟ یوولس، یوولس میلیونه خلک لاړل. اوس بېرته پاتې کېږي دغه دوه فیصده یا دوه برخې خلک، دا دوه ثلثه خلک. دغه دوه سل څه خلک ټول یوه کاندید ته رایه ورکوي او که په زرګونو کاندیدان وي، په زرګونو، کله په سلګونو، کله په لسګونو، کله اووه، اته، نهه داسې کاندیدان وي، نو دغه بېرته پاتې رایې چې دي، دا بېرته پاتې رایې، دا نهه میلیونه یا نهه نیم میلیونه رایې دي، دا نهه نیم میلیونه رایې په دغو خلکو باندې سره وېشلی کېږي که دا ټولې د یوه ځولۍ ته ورځي؟ وېشلی کېږي، خیر وخت چې دا ووېشلی شي نو دغه پنځه فیصده رایه وړي دي بل کاندید دی دا هم ناکام د پنځوسو نه کم ده شل هغه وړي پنځه ده وړي دغه لس فیصده رایه وړي دا هم ناکام دی ځکه پنځوسو نه کم دی څو شوې پنځه ویشت پنځه دېرش دغه بل یعنې په مجموع کې د هر یو هر یو یې بېلابېله فیصدي وړې ده دغه بیا څلوېښت فیصده رایه وړي دي دی په ناکامانو کې راځي که کامیابانو کې په ناکامانو کې راځي نو څه شو نو هغه خلک چې د دغه یو کامیاب کاندید په مقابل کې ولاړ دي د هغوی د رایې شمېر ډېر دی که دا یو چې وړي دي د ده د رایې شمېر ډېر دی چې په دې په مقابل کې ولاړ دي په مجموع کې د هغوی د افرادو شمېر ډېر دی که دا ده چې ده ته چې چا رایه ورکړې د ده ډېر دی د هغو ډېر دی نو دی په اقلیت کې پاتې شو که هغه په اقلیت کې دی دی په اقلیت کې دی که نه نو یو واره خو تنه تر اتلسو کس خلک دا تلو بیا تنه هغه چې برخه نه اخیستل هغه تنه لاړل اوس دغه پاتې خلکو په دې پاتو خلکو کې چې هغه چا د ده په خلاف رایه ورکړې خو په متفرق ډول خو معیار ته نه دی رسېدلی د هغو شمېر د ده ته د رایه ورکوونکو نه زیات ده ده ته به زرو کسانو رایه ورکړې وي نورو ته کېدای شي شل زرو کسانو رایه ورکړې وي خو یو ته شل ورکړې یو ته نوي ورکړې یو ته زرو ورکړې ده یو ته دوه سوه ورکړې ده هغه هر یو په خپل ځای ناکام دی خو دا مجموع رایې د مخالفینو چې راټولې کړي د دغه کامیاب سړي تر رایې زیاتې دي که کمې دي زیاتې دي نو دغه سړی چې اوس راپورته شوی زه ما اکثریت وګاټه زه کامیاب شوم آیا دغه اکثریت د ده په حقیقت کې اکثریت دی که دا اقلیت دی د دغه شل میلیونه انسانانو په تناسب دی اقلیت دی که اکثریت دی دی اقلیت دی نو دغه د اکثریت خبره هسې دروغ ده دا کله هم نه ده متحقق شوی د اکثریت خبره په دې کې نشته او بیا دا چې دغه خلک دغه ډول اکثریت ته چې دوی اکثریت بولي رسیږي په څومره چلونو په څومره رشوتونو په څومره پیسو ویشلو په څومره تهدیدونو په څومره ضمیرونو اخیستلو په څومره مختلفو نورو وسایلو استعمالولو باندې دې ځای ته رسیږي او کامیاب شي